بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير صدق الله العظيم ورونو دنن رجي خبره به موږ او د جهاد د هدف په اړه باندې وی چې د جهاد مقصد څه دی یوازې د وطن آزادول مقصد ده یوازې حکومت جوړول مقصد ده یوازې دښمن شړل او ذلیل کول مقصد ده یوازې غنیمت مقصد ده یوازې د خپل زور او قوت خودنه مقصد ده څه شی ده مقصد او بیا په دې مقاصدو کې تر ټولو اهم او اولا لوی اعلا مقصد په دې کې څه شی دی په دې باره کې ما څه وګدې مو دې راځي ځینې کتابونه کتل او لا ګورم د جهاد متعدد مقاصد علما او خودلې دي د قران کریم په نصوصو کې هم متعدد مقاصد راغلي دي په احادیثو کې هم راغلي دي چې تر ټولو اعلی او اهم مقصد چې پکې خودل شوی دی هغه محوري نقطه په دې ټولو کې هغه ده اعلاء کلمت الله دی الله کلمه دی الله دین تر نورو دینونو نورو نظریاتو نورو فلسفو نورو فکرونو نورو عقایدو پورته کول نافذول حاکمول د الله دین به نافذ وي د الله دین به حاکم وي د الله د کلمې حیثیت به تر ټولو د انسانانو په ژوند کې لوړ وي د دې معنی دا شو چې د الله د دین د لوړوالي په مقابل کې به د بل هیڅ کلمې هیڅ دین هیڅ نظریه هیڅ عقیده هیڅ حکومت هیڅ جهت لوړوالي ته نه قانع کیږي هر څوک چې وي چې هر څومره معتبر وي د دنیا د خلکو په ذهن کې هر څومره زورور وي موږ په خپل ذهن کې او په خپل ژوند کې د الله د دین نه لوړ بل څوک نه ګڼو او بل نظریه به نه ګڼو او امدق د لا اله الا الله معنا ده لا اله دلته نفي ده د نورو الهانو د نورو دینونو د نورو عقایدو د نورو نظریاتو د نورو حاکمیتونو د نورو قوانینو دا به نفی کوي او په ځای به الا الله یوازې یو الله راولي هغه خلک چې وای دا اله منم او دا نورم پروا نه کوي خیر د غدي وی منم نه خو وی دي دا خلک یا په اسلام نه پیږي یا منافقین دي په دې نظامونو په دې حکومتونو کې چې د خپل دین د لوړوالي ترڅنګ د بل چا لوړوالی وجود یا تساوي مني او بیا د غټې غټې پګړې هم سر کړې دي زلیدلې زلیدلې ګیرې هم په مخ دي وایي چې زه دې یم او ترڅنګ د بل هم وي د ما حیثیت دې وي د مسلمان په حیث لوړ او دا بل دین وي ځکه چې موږ د دیموکراسي په عصر کې اوسېږو موږ باید زغم ولرو موږ باید تعددګرایي باندې باور ولرو موږ باید د خلکو په مقابل کې افراطي روش غوره نکو دا خلک د لا اله الا الله په معنا نه پوهیږي د دې خلکو د نظریه نچوړ او خلاصه افسرده دا ده چې هناك اله وهناك الهه اخرى ولا باس ان يتعايش هذه الالهه او تتعايش هذه الالهه فيما بيننا يعني الله همشته او د الله نه پرته نور الهه همشته په پروانه کې خیر د ټول سره یو ځای وسیږي زه د خپل اسلام منم د څنګه سره سره وي دي دا د خپل دیموکراسي مني دا بل د خپل نشنلیزم مني دا بل د خپل بل دین مني دا بل د خپل بل نظر مني زه به د الله د قانون غږ پورته کوم د څنګه سره مې چوپ څوکۍ باندې ناس ده او د یو قانون لاندې د یو نظام لاندې په یو پارلمان کې دی بیا د بشر د قانون د حاکمیت خبره کوي هیڅ پروا نه کوي چې د سره زمخه مخ لاس ور سره ورکم وخاندم په یو دسترخوان ور سره کینم یا په یو مجلس کې ور سره حاضر شم د یو قانون لاندې په یو کتاب باندې امضا ور سره وکم او اصل به په ټولو کې دا وي چې د اکثریت د رای احترام وکاو د خلک په اسلام نه پیږي یا نه پیږي یا نه مني هڅه په دې پګړې باندې په دې ګیرو باندې او په دې القاب باندې د امت بچیان تیر باسي دا د لا اله الا الله معنا بيخي دنه د لا اله الا الله معنا دا ده چې د نور الهه به نفي کوي او د نور الهه او د نفي کولو به نو څه معنا یي چې اله نفي کوم خو قانون منم دین منم فرهنګ منم لوایح منم ضوابط منم په ژوند کې اصول منم علویت منم حاکمیت منم د ځان سره مساوي ګڼم دا خو د لا اله الا الله معنا نه ده دا خو دوکه ده که دغه سي د لا اله الا الله معنا وای نو ابو جهل ولې نه ویله ابو جهل ته د لا اله الا الله په جمله باندې تلفظ کول سخت و دا خو د خپل ژبې جمله وه د د په ژبه باندې و خود هغه ته دا ور معلومه و چې دا خبره مې چې ومنه لو دا لا اله الا الله مې ویلې بس بیا به یوازې دا یو اله منم بیا دا نور پکې نه چلیږي هغه منافقت نه کاوه لکه د نن زمانه ځینې خلک چې په سر باندې یو دړی پټګی خي او په مخ باندې غټه چچګری نور اله مني او د الٰه ترڅنګ نور الٰه هم مني په مغه یو قانون کې په یو نظام کې په یو حکومت کې په یو پارلمان کې خو خوشاله ګډ سره ناست وي فیصله په دې کړی چې یو د بل مخالفت بنه کو او الله تعالی د مسلمانانو لپاره ابراهيم عليه الصلاه والسلام د اسوه په حیث باندې وړاندې کړي قد كان لكم اسوه في ابراهيم والذين مؤمنانو لپاره خو مثال ابراهيم عليه السلام پر دې ته نه دی ویلي اذ قال لقومه خپل قوم ته ویلي خپل خلکو ته ویلي دا نه چې د يرغلګرو په خلاف جګېږم او د خپل کفارو په خلاف مې بیا ورمېګ مات دی دوی سره بیا جوړ جاړی کوم نه اذ قال لقومه انا براء منكم ومما تعبدون له تاسو نن بیزار یو د تاسو له عبادت نن بیزار یو د تاسو له معبودانو نن بیزار یو او دغه بیزاری یوازې داسې نه دی چې بس په خوله درنه بیزار یم نور په عمل کې در سره یم نه د دې بیزاری معنا دا ده چې داسې درنه بیزار یم چې نور مې دښمنی ده در سره وبدا بيننا وبينكم العداوه د خپل ګیره او پګړې او د علم او د ملایي لقب سره د تا ترڅنګ د یو میز تر شا برابر ناست یم در سره او یو قانون او یو فیصله ته تحاکم کوم او ته وایې چې زه وضعي قوانون منم خپل اهوا او هوس دا د ما د اله په حیث باندې ده او زه بیا وایم چې د ما اله خو خالق الکون والمکان ده د ما اله خو هغه الله ده چې د ارڅ پیدا کړی دي او بیا قانون د دواړو یو شی ده او یو ځای کو خاندي یو بل سره مجلسونه کو مشورې کو یو ځای قراردادونه پاس کو دا خو د لا اله الا الله معنا نه ده د لا اله الا الله معنا خو دا ده چې د نور الها نفي دا نور قوانين نفي دا نور حیثیتونه نفي دا نور حاکمیتونه نفي د نور وجود نفي د نور زبردستی نفي دغه نورسته به الا الله دا څه معنا شو چې الا الله دې وي او د نور الها دې وي د الا الله د قانون دې وي د نور قوانين دې وي او بیا دې ټول مکسچر جوړ کړی مختلط دا څه دې وکړي چې بس د تام گزاره وشي او د مام گزاره وشي ته دم خپل دین نه راوځه زه به خپل دین نه راوځم زه به جهاد ته ترهګری تروریزم وایم د تا خواته به نږدې شم او ته به ماته وایې چې بس موږ هم دا نه روان دی اسلام سره مخالفت نه لرو چې هغه افراد پکې نه قتل پکې نه د حکومت جوړول پکې نه نو ګوري دا ورونه د لا اله الا الله معنا نه ده د لا اله الا الله معنا ده د نور الها و نفي د نور دینونو نفي د نورو قوتونو نفي د نورو حاکمیتونو نفي د نورو اعتقاداتو نفي د نورو زبردستیو نفي او دغه په ځای باندې یوازې د یو الٰه منل یوازې د یو الٰه منل او د یو الٰه حاکمیت منل د یو الٰه نظام منل د یو الٰه کلمه لوړول د یو الٰه ته بندگی کول غلامی کول د یو الٰه ته سر په خاور رسولول دی یو اله ته هر څه نه تیرېدل بد دا د لا اله الا معنا ده او امدا د جهاد هدف هم دی په جهاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جهاد هدف دی اعلاء کلمت الله د الله کلمه د لوړی د نورو کلمه د ولویږي د نورو کلمه د ذلیل شي د نورو کلمه د پایمال شي قرآن کې الله فرمایي وقاتلوهم وجنګيږي د دوی په خلاف اقتلوهم نه ده چې یوازې وی وژني نه مسلسل جنگيږي د دوی په خلاف مقاتله کوي دوام کوي وقاتلوهم هر وخت د دوی په خلاف باندې جنگيږي دا جنگ هم تر څو وخت رواني حتى لا تكون فتنه تر هغه چې فتنه ورکه شي هغه چې د دین په مقابل کې درېدلې ده د نظام په حیث باندې د اخلاق په حیث باندې د عقیده او نظریه په حیث باندې د حکومت او حاکمیت په حیث باندې د یو تمدن او د یو فرهنګ په حیث باندې خلک د الله له دین نه اړي خلک په فتنه کې غورځي خلکو ته بل څه د خشي په حیث باندې جلوه ور کوي خشي په حیث زلایي ورته وړاندې کوي خلک ورته رابلي د بل شي دعوت پورته کوي دا فتنه ورکه شي د شرک فتنه د ځینو علما ویل دا خبره یوازې په مکه یا جزیره العرب کې ده خو نور مفسرینو دغه قوي رائے همدا ده چې نه دا د ټوله دنیا نه د کفر رکول دي او د دې لپاره مسلمانان باید په ځان کې آمادګي پیدا کړي صحیح چې نه نشي کوي د سبا لپاره خو د اراده ورته وکړي د سبا لپاره خو د آمادګي ورته ونیسي نه نه نشي کوي د سبا لپاره خو د نسل ورته تربیه کی عملا نه نشي کولای فکرا خو د عقیده په ذهن کې ورواچوي ورته چې د تا اصلي مقصد ده لا اله الا الله د لا اله الا الله معنا دا ده چې دا نور الها نفي او د یو اله اثبات دی یو اله د قانون اثبات دی یو اله د حاکمیت اثبات دی یو اله د تحلیل او تحریم اثبات دی یو اله د تشریع اثبات او دا نور چې څومره شریعتونه قوانین نظامونه تمدنونه حاکمیتونه حکومتونه پوزونه د نفي دا چې نفي نشي یا څوک په نفي باندې معتقد نه وي هغه د لا اله الا الله منون کوي نه دی هغه اسه دوکه کوي د لا اله الا الله والا سره هغه اسه هم د لا اله الا الله په ویل باندې د مسلمانانو په ډله کې ځان حسابي د دې ځای د امتیازاتو نه ځان برخمن کوي او هم د کفارو سره دغه د خوندونو نه خوند اخلي دغه د نعمتونو نه خوند اخلي دا دوکه د اسلام سره دا اوله نفي ده د باطل او یوازې نفي نه د برائت اعلان د الته ابراهيم عليه السلام موږ ته اسوه ده یوازې نفي نه چې بس نفي کوم دي نه عملا به نفي کوي دښمني به ورسره اعلانې نفرت به ورنه کوي دا نفرت ته چې په یو څنګه ورسره ناشته په یو څوکۍ څنګ په څنګ دا ورته جنگ جنگ کوي څنګه سره دي د طاغوت عسكر هم ناشته څنګه سره دي طاغوت پیروان هم ناشته تم سره ناشته په یو څوکۍ په یو میز په یو قانون په یو ځری په یو لایحه امضا ور سره کوي زه به د تا د رای احترام کوم ته د ما د رای احترام کوم دا د لا اله الا الله معنا ده که دغه د لا اله الا الله معنا وای خو ابو جهل به اول ورځ منلې و ځکه ابو جهل په خپل ابو جهلیت چلید او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله په دین باندې چلید سره تر بورانه و دیو کلم و په یو حرم کې موسید دی یو کعبه سوري ته مالته کې ناستل دی یو زمزم نه یو بمس کله یو صفا او مروه هم درلودل په مقام ابراهیم هم د ټولو مغلته سره یو شریک وو مقدسات هم د ټولو شریک وو د منلې ولنه ځکه چې ابو جهل په دې پیدا چې لا اله الا الله لمانه ترک ما دون الاسلام غواړي هغه چې د اسلام نه پرته هر څه د ټول رانه پرې خودل غواړي او هغه د تنامه ده کېده د نن زماني ابو جهلان ورته آماده دي هم لا اله الا الله وي او هم د نور تواغیتو سره غاړه وړي نور قوانین مني ور سره نو د جهاد مقصد وای څه شي د اعلاء کلمت الله او د لا اله الا الله معنا څه شي ده اعلاء کلمت الله د الله کلمه به کله لوړیږي چې دا نور راو پرځي ته دا نور لاندې شي دا نور په خو لاندې شي دا نور ذلیل شي دا نور وګورځيږي دی الله به کلمه عالی وي دا چې دا نور دم چې ولاړ وي په هس کغړی باندې او دی الله کلمه دم تل وړه غني دا خو سره برابرې شو دا خو دا خو مسلمانین نشوه لا اله إلا الله أو إعلاء كلمة الله أو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ده طول يودا والمفاهيم دي دا مشترک هدف دی دغه مشترک هدف دغه مشترک نصوص دی یو مقصد لپاره شویل شوی دا صحابه او پیژندل څنګه او خلکو ته څنګه شرح کول زه فقط یو قصه تاسو ته کوم یو قصه د صحابه کرامو لخر د فارس د فتح کولو په خاطر باندې راغی په عراق کې جګړه وه او رستم د فارس د لخر مشر و هغه مسلمانانو ته خبر ولګي چې تاسو څنګه ماندګان راولګي چې موږ په خبره سره پوه شو چې تاسو لمونږ نه غواړئ څه او کول څه پکار دي یو څه سفیران راولګي د صحابه کرام رضی الله عنهم لخوانه ربعی بن عامر رضی الله عنه دی د سفیر په حیث باندې الته ورغی د مسلمانانو د نماینده په حیث باندې هغه د ورتګ کیفیت یو چې په څه حیثیت باندې دی ورغی څه ډول جامع او څه ډول تور او څه ډول اسب او په کوم حالت باندې دی ورغی او څنګه دغه دربار ته ور داخل شو هغه تاسو د تاریخ په کتابونو کې وګورئ خو زه به درته یوازې د جهاد د مقصد هدف درته وایم او چې د لا اله الا الله دوی په کومه معنا پیژنده دا مقصد به درته وایم کې ناست ور سره خبره شروع شوه رستم ورته وایي مجوسی رهبر د پوز مشر د مجوسیانو ایرانیانو هغه ورته ما جاء بكم څه شي دلته راوستلې یاستئ دا د لخرې ول راوستلې دي دا تورم په موږ پسې ول راخستی تاسو خو د مکې د مدینه د عراق د کوفې د بصره یاستئ دا په موږ پسې ول راغلې یاستئ مقصدم څه شي ده اصلي خبره ته پوښتنه کړې اسی منافقانه تشریفاتی ډیپلوماسي نه و سم سپینه خبره اوله خبره دا ما جاء بكم تاسو څه شي راوستل یاست ولې راغلی یاست مقصد هم څه شه د دې لشکر کشي نه دا دون خلک هم ولا جمع کړي دا مرګ ته ولا تیار شوی دا موږ ولې وزن یا ربعی رضی الله عنه چې لا اله الا الله معنا باندې پیدا او د نن زمانه پارلماني ملایانو غند نه و هغه ورته وای الله ابتعثنا الله مونږ را لېګلیو لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله چې دا وباسو هغه خلک چې الله ورته اراده کړې ده د بنده له بندګۍ نه دی الله بندګۍ ته راوباسو لا اله الا الله عملی تمثيل دی ته د بندل بندګۍ نه د بندل محکومیت نه د بندل قانون نه د بندل اعتقاد نه بنده تل سرخ کته کول نه لدین راو بس یوازې یو الله دا ورته نه وایي چې منګه وطن نیسو دا ورته نه وایي چې موږ غنیمت بس راغلی یو دا ورته نه وایي چې موږ په تاسو خپل قوانين عملي کوو دا ورته نه وایي چې موږ به قایانو تاسو به غلامان یاستئ نه هغه ورته ما اصلي ټکی ورته وایي لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها او د دنیا له تنګۍ نه یې د دنیا پراخۍ ته راوباسو دا خلک ځکه چا په مجوسیت کې خلک تنګ کړي دي نیولې د خپل قبضه کې چا په نصرانیت کې قبضه کې نیولې دي دینه بیرون ته نه پرې دي او چا په يهودیت کې قبضه کې خلک ټینګ نیولې دي او حدود ورته ټاکلې دي لدینه نه پرې دي اخواته چا په هندویت کې خلک نیولې دي هندویزم کې خلک نه پرې دي چې بیرون وګوري اخوا دي خوا من خلک مسلمانو نه ګوري جهاد دا په دې خاطر باندې ابتداء نه دی چې ته د خلک چنده ودی نو مسلمان کا کنه بس ختم کا نه د جهاد مقصد دا ده چې انسانانو ته ازادي ورکا د طاغوت له عبادت نه او له هغه منګولو قید بندونو نه چې طاغوتی ادیان او طاغوتی اشخاص دوی ورته راټینګ کړي له هغه نه خلاص کا آزاد یې کا بیا یې پرې د خپل اراده ته لا اکراه فی الدین ځکه خو اسلام کې د جزیه منل دا اساسي شی دی په اسلام کې په چا باندې په زور عقیده منل دا بیخي شته نه آزاد یې کا یوار د نورو تسلطونو نه دی آزاد کا د هغه باطل او ادیانو د تسلطونو نه آزاد کا دی او د ضمیر سره پرې د نور تسفیز القرآن وګوري ام دغه شیان درته هغه یادې هغه وایي چې جهاد راغلی د دې لپاره ده چې انسان من حيث انه انسان د د نور طاغوتی حاکمیتونو او تسلطونو نه خلاص کا بیا پرې د دی او ضمیر او د اسلام بیا دومره کشش لري د حقانیت او فطریت یې بیا د دې دی چې اسلام خپل ځان ور باندې مني کنن نه سبا یې مني سبا نه بل سبا یې مني او کبل فرض یو څوک په خپل خوخه باندې بیا نه مني خو له نورو تسلطونو نه بیا هم اسلام آزادول غواړي وای خیر کما نه مني مې منه خو د نورو حاکمیتونو نه او د نورو ظلمونو نه د نورو بدشونو نه د نورو تنګیو نه د دې نه زه ته آزادوم د یو آزاد انسان په حیث ګرځه کنه ته پوښه خپل دین دی پوښه خدا ارعاب به چا در باندې نه ایستل يهودیت نه نشي وته کنه دا چل به در باندې وکړو ته مسیحیت نه نشي وته کنه دا چل به در باندې وکړو نه د اسلام د حاکمیت لاندې به ته ازادي کتاب نه څوک زور ظلم نشي کولای لکه څنګه چې اسلام در باندې نه کوي دغه نور به څوک در باندې نشي کولای دای او خپل ضمیر یې سره پرېږده همدا د ربعي ابن عامر رضی الله عنه قولا لنخرج من شاء هغه چې الله ورته اراده کړی الله مشیت شوی د بندگانو له بندګۍ او له تسلط نه راو باسو الى عباده الله دی الله عبادت ته ومن ضيق الدنيا الى سعتها د دنیا له تنګۍ نه د دنیا پراخۍ ته راو باسو ومن جور الاديان الى عدل الاسلام او د نور دینونو د ظلم نه جبر نه د استبداد نه راو باسو د اسلام عدالت د اسلام د عدالت پرانا کې د اسلام معنی هم د اسلام غیګ ورته پراخه ده او که د اسلام اجتماعي او سیاسي نظام یې من حیث د بشر لپاره نافع نظام غاڼه او په دې کې څه اخلالګری نه کوله اوسېږي په خپل دین باندې اوسېږي یو پیړۍ اوسېږي دوه پیړۍ اوسېږي زر پیړۍ اوسېږي هر څه چې اوسېږي په اسلام کې د اهل ذمه خبره په اسلام کې د معاهد خبره دا ټول شته دي په اسلام کې د جزیه د قبول خبره دا شته دي د عیسی علی السلام تر راتګ پورې ومن جور الاديان الى عدل الاسلام فارسلنا بدينه الى خلقه منګي د خپل دین باندې خلکو تر لېګلیو چې دغه دین واخلي خلکو ته ورسوي لندعوهم الیه چې دوی ورته راوبلو لندعوهم الیه دغه خلق د انسانان د دین ته ما زراوی بلو په زور په قبلو نه ورته را بلو یې د دین محاسن مخکې ورته ګدو د دې دین معقولیت او د دې دین نافعیت او افادیت دا ورته بیانو نور د یو زمیر سره پرېږدو لا اکراه فی الدین فمن قبل ذلك چې چا دا رانه ومنه قبلنا منه ورجعنا عنه چې چا موږ نه دا دین ومانه دا دین او د دې دین پیغام چې په دې دین کې اول خبره یې د دین منل او دویمه خبره یې د دین دا بل خبره منل چې جزیه ده ګوره جزیه هم د دین خبره ده یا د دین عقیده منل یا د دې دین یو بل حکم چې یا خیده د نه منلو په صورت کې ورته پیشنهاد کړی دی جزیه منل نور په خپل دین پاتې کېدل چې چا دا ومانو بس خلاص نور د د پاچای د د زمکه د د شته د د دولت د د بانکونه د د دارای د هیڅ شی د موږ نه دی پکار رجانا عنه بیرته زوتینا دی الله دین ورته را رسو کړي الله دین را نه ومنه دی الله د دین حکمونه دای را نه ومنل نور موږ دوی سره هیڅ کارم نشته بس موږ ته نه بیرته ګرځو رجعنا عنه ومن ابا او چا چې د دې دین احکام و نه منل عقیده و نه منله او یا جزیه نه منله چې هم د دې دین حکم دی قاتلناه ابدا موږ به مسلسل تل د دې سره په جګړه کې یو یو ورځ نه دوه ورځې نه شل ورځې نه ابدا حتى نفضي الى موعود الله ترڅو چې د الله وعده ته موږ ورسیږو په دې ځای کې رستم د مجوسیانو د مشر دی پښتنه ته کوي هغه ورته وایي وما موعود الله دی الله وعده نه څه شاید تاسو ته تاسو به ترغه پورې جنگيږي دی الله وعده څه شاید تاسو سره دی ورته وایي الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي جنت دی د هغو لپاره د الله وعده چې په دې لاره کې شهیدان شي او کامیابی ده د هغو چپاتی یا به کامیابیږو یا به مړ کیو ګوره دریمه خبره د جوړ جاړي به کې نه مني نه وای چې ته دې مې زه دې یم د تا دین د حاکم دې ما دې حاکم سره برابر حیثیت بنوي او دلته به پلورالیزم وي دلته به پیسفول کو ایگزیسټنس فلسفه وي ته به مسالمت امیز موجودیت لري زه به هم لرم زه به له خپل پګړې او ګیره سره به کې زلېږم ته به تراشله پوز راغلی د دواړو به یو وزن یو حیثیت وي د ما به د مسلمانۍ سره د یوې رای حق وي د تا به د کفر او د سیکولریزم سره د یوې رای حق وي زه به یو روپۍ ارزښت لرم ته به یو روپۍ ارزښت لري بس په یو نظام یو پارلمان کې بس راټول مساوي خبره درې ماغه نه غني پکې هغه یا به مرو یا به کامیابی وي منځنۍ خبره نشته ورکی د جوړجاړي خبره د پکې نشته ده دیني ملاري خبره نشته ورکی دا وی د الله وعده د موږ سره جنت د هغو لپاره چې پکې مري او کامیابی د هغو لپاره چې پاتې کامیابی یادوي جوړ جاړی نه یادې دي نیمه لارې خبره نه یادې دا قصه امام ابن کثیر رحمت الله علیه د خپل تاریخ مشهور کتاب البدایه والنهایه په وم جز کې د قادسی جګړې په فصل کې راوړل چې د هجرت 14 سنه باندې پیښه شوې ده 14 کال باندې تاسو تفصيلات الته وګورئ البته دا قصه نورم خوږه ده او نورم وګده ده او امام ابن کثیر رحمت الله علیه عالم دی محدث دی مفسر دی فقيه دی د دې امت د لوی اساتینو نه دی نو تاسو د د د قصه یا د صحابي د فهم د جهاد په اړه باندې دا الته وګوره ما خو یوازې د غیو ټوټه راخسته چې د لا اله الا الله معنی تاسو په خدمت کې ور باندې بیان کړم نو د لا اله الا الله معنا دا ده چې نور الها به د معبود په حیث نه منو قوانین به د تشریع او د نظام په حیث باندې نه منو فوقیت به نه منو تساوی به د خپل نظام او د خپل اله سره نه منو وجود به نه منو دا به ذلیل کوو دا به لمنځه وړو د دې به به خو بوټي وباسو امدا د الله د دې وینا معنا هم چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه او دین یوازې او یوازې دی الله حاکم شي نو اصل خبره د جهاد څخه د ورونو هغه ده تحرير الانسان من عباده الانسان د انسان آزادول د بل انسان له بندګۍ نه د بل انسان له بندګۍ نه آزاد ک د اسلام محاسن یې مخته کېږده نور اکراه او زور مه پې کوه بد دا یو ضمیر سره پرېږده یا به سمدستي مسلمانېږي ځکه اسلام کې فطریت ده په اسلام کې حقانیت ده په اسلام کې پوره مصداقیت ده په اسلام کې د بشر ښېګڼه ده د بشر د دنیا او د آخرت سعادت ورکې ده د چې به د چا له اکراه به د چا له فشار به د چا له اجبار به د چا د اعمال قوت نه دی وګوري ورته په خپل منی کنن نه سبا منی کدا نسل په دې شرک او کفر کې مړ شو د راتلونکو نسل بیا منی نو ځکه خو اسلام په چا باندې زور نه کوي خو د بل چا له حاکمیت ته حتما خلاصي دا د اسلام تر ټولو هغه اخلاقي لوړ معیار دی ګوري لکه یو څوک چې چاته وایي چې د بل چا ظلم زور لاندې ده هغه بادار یا هغه مستبد یا هغه حاکم یا هغه مشرع هغه ور باندې ظلم زور کوي دی راشي ورته په پوره مردانګۍ باندې وای لغنه را خلاص کی او بیا ورته وایي چې اوس د خپل خوخه ده چې کله ما خبره مني او که آزاد ګرځي زه زور در باندې نه کوم که زه زور در باندې کوم نو خو دا خو بیا استبداد شو ما خو تاسو سره احسان بیا ونه کاوه نو احسان خدا ده چې د خلکو له ظلمه د خلاص کم او خپل زور در باندې ونه کم دا د لوړ اخلاق دا د لوړ انساني معیار د خلکو له ظلمه د آزادومه خپل عقیده نه در باندې ونم په زور ما زه درته مخکې اقدم او د حقانیت دلایل درته بیانوم باقي مانده ته او ضمیر دی که پاتې کېږي په خپل دین باندې او که دا دین مني خو یو اجتماعي نظام د دې امت د دې دین ده د دې په خاطر باندې چې یو اخلالګری او ګډوډي ارتشاش دا نه وي بد د نظام اجتماعي حیثیت به مني نو په خپل دین پاتې شي دا تر ټولو لوړ اخلاقی معیار دی نو د اسلام هدف دی تحریر الانسان د نور باطل ادیانو نه او امدق خبره د رسول الله صحابي رضی الله عنه هم کوي وایي چې الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله ورونو د جهاد په اصلي مقصد باندې چې موږ پوه شو ډېر لوړ اخلاق په موږ کې راځي ډېر لوړ حوصله په موږ کې راځي د انسانیت اعلی معیار ته پورته کیږو منګه د انسانیت اعلی معیار به تر دې بل کم وي چې زه د ومرم زه د ټوټه شم زه د شهید شم زه د بندي شم زه د ولګېږم زه د وږی شم زه د په ویره کې شم زه د له ښاره ووځم زه د په ځنګلونو کې شم زه د په سمڅو په غارونو کې ژوند وکوم خو چې نور انسانان له طغیان نه خلاص کړم نور انسانان د طاغوت له تسلط نه خلاص کړم د نور انسانانو شرف ابرو ناموس مال دا خوندي شي د نور انسانانو حیثیت خوندي شي حتی چې د نور انسانانو دینی ازادي دي هم خوندي شي که اسلام منی که نه منی دا د جهاد غلوړ معیار دی غلوړ فلسفه ده مقصد یې ده او چې هر څوک ور داخل شي ور دي دین ته د دې دین حکم ومني هغه عمومي اجتماعي حکم یې باقي مانده په دې دین کې نور داسې معقولیت دی داسې فطریت دی داسې جذابیت دی داسې کشش دی چې بیا خلک تنه نه خطا کیږي بیا خپل من د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې پېښ شوی دی ډېر ثمامه بن اسال رضی الله عنه کیسه هم داسې ده کړ د نجد نه راغلی والته به نیولې و د مدینه منورې او د غزه ترمن تقریبا 900 کیلومتر مزل بندي و ورسره مغلته په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې شکل آزاد ک پرې خو ده دغه پر دې ایمان نه راوچ هي آزاد ک پرې خو عقل بیت سر تر راځي د زت څه کوبه دوی څومره د لوړ معیار نه د لوړ اخلاقو نه کار واخیسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ما سره څومره لوی احسان وکاوه او زه اوس ایمان نه راوړم تر دې نو لوړ اخلاق نور څه شي بیرته نیمه لار نه راګرځي خپل اسلامي اعلان کوي نو اول مقصد د جهاد دا دی ورونو چې د طغیان مقابله د کفر مقابله د استبدادونو مقابله د نورو دینونو د جور او د ظلم مقابله د نورو دینونو د حاکمیت مقابله د هغه تذلیل د هغه لمنځه وړل او یوازې د الله کلمه لوړه ساتل یوازې د الله قانون حاکمول له نور سره په نیمه لار کې جوړ نه کول دا د جهاد مقصد دی اعلی مقصد یې دا دی چې کله دا وشي نو بیا لتكون کلمت الله هي العليا بدا بیا په خپل متحقق کی بیا الله کلمه بیا لوړی کدا نور دینونه د اسلام د حاکمیت په چوکاټ کې موجود هم پاتې کیږي نو کلمه به لوړه نه وي کلمه به د الله لوړه وي حاکم به دی الله دین او تحاکم به دی الله دین ته کی دغه اهل ذمه به مسلمان قاضي ته راځي فیصله به د شریعت مطابق ورته کی او شریعت بیا د انسانانو ټول حقوق مد نظر نیول د اهل ذمه ونیولې دي د معاهد نیولې دي مستامینو نیولې دي محارب نیولې دي هر چا حقوق نیولې دي په خپل غیږ کې د ارچا خانه پکې بیل بیل معلومه ده ظلم پکې نشته ده الحنیفیه السمحه ده, ده نو جهاد لوی عبادت دی ورونو او هدف یې د الله د کلمې لوړول دي او د الله د کلمې لوړول په هغه حالت کې کیږي چې د نورو دینونو په لوړوالي سړی نه اعتقادا او تصورا قانع وي او نه عملا لوړوالي ته پریدي یوازې د الله کلمه لوړه شي یوازې د الله دین حاکم شي دا یو اعلی مقصد دی جهاد رونو د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر چې د دین د عمده کارونو نه ده د عمده احکامو نه ده دغه یو بهترین شکل دی امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا لوی کار دی عظیم کار دی یوازې په اسلام کې نه چې څومره د انسانیت قوانین دي او انساني دینونه دي او که الهي دینونه دي د ټولو د خپل خپل معیار مطابق یو شي ته معروف وي یو شي ته منکر ویلي د معروف د خبرولو لپاره وسایل په کار اچول دي او د منکر د مخنیوي لپاره قوانین پولیس زندانونه پوزونه دا په کار اچول دي امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د انساني ژوند ضرورت ده دا یوازې په اسلام کې نه دا نور بشري ادیان او بشري ازمونو او طریقو دا هم په ځان کې منلای ده ځکه دا ډیر مهم کار دی دا بیل خبره ده چې د ارچا معیارونه بیا بیل بیل دي بدل بدل دي په اسلام کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیر لوی کار دی او دا د مؤمنانو صفت دی چې دوی په خپلو کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي او الله تعالی د منافقانو صفت به ادا کړل ده چې امر بالمنکر او نهي عن المعروف بکوي امر بالمنکر او نهي عن المعروف منافقان به بدی ته خلق تشویقي لنیکین به راستاري په اسلام کې جهاد د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر لوی کار دی او لوړه مرتبه لري لوړ حیثیت لري او اسلام ته د پوره تسلیمېدلو عملی مظهر دی نو مجاهد هم د خپل رب دغه حکم ته پوره پوره تسلیم دی چې الله څه ته معروف ویلي هغه ته د تسلیم او چې الله څه ته منکر ویلي نه یوازې دا چې لغې نه لري بلکې د هغه په خلاف هم ګوري بل څوک به کې د شل منکر نه ځان لري وساتي خو مخالفت به نور سره کوي یا به نشي کولای ورسره د مجاهد بیا دا حیثیت دی چې نه یوازې دا چې له منکر نه ځان لري ساتي بلکې د دې منکر د ازالې لپاره هم راوتلی د دې منکر د منځوړلو لپاره هم راوتلی دی نو مجاهد بهترین امر بالمعروف بهترین ناهی عن المنکر دی نو چې حیثیت دا د وظیفه دا ده په کار دا ده چې د دې دین په مفاهیم باندې د دې دین په روح باندې د دې دین په احکام باندې ځان سم پوي کی ځکه دا ټوپک دا توره در اخیسته ده د نهي عن المنکر لپاره نو باید چې دا ژبه هم وچلیږي د امر بالمعروف لپاره نه به په لاس کوي نه به په خوله کوي امر به په خوله باندې کوي په دې باندې باید پوي مجاهد مرګ مني مجاهد زخم مني مجاهد تکالیف مني مجاهد اسارت مني مجاهد هر ډول قرباني مني لخپل کور نه لخپل مال نه لخپل باغ نه لخپل تجارت نه لخپل قوم نه لدې ټولو نه تیرېدل مني د دې په خاطر باندې چې الله ورته تر ټولو لوړ دی د الله دین ورته تر ټولو لوړ دی د رسول الله اطاعت ورته تر ټولو کارونو غوره دی او جهاد ورته تر ټولو کارونو غوره کار ښکاري الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم ته ورته وایي پیغمبره کچېری وي د تاسو پلارونه او ابناؤکم او اولادونه د تاسو و اخوانکم او ورونه د تاسو و ازواجکم او جوړې د تاسو د خزه لپاره نر د نه لپاره خزه و عشیرتکم د تاسو کورنۍ قوم خیل و اموال اقترفتموها او هغه مالونه د تاسو چې تاسو ګټلې دي تر لاسه کړیم دي او تجارت تخشون کسادها او هغه تجارت چې تاسو له سوړ بازاري نه ویریږي چې تاوان به پکې وکوي دا تاسو ته ګران وي د چانه دی الله نه ورسوله او دی الله د رسولنا وجهاد فی سبیله او جهادنا دی الله په لار کې فتربصوا نو بیا تاسو انتظار وباسئ حتی یاتی الله بامره چې الله تعالی درته خپل امر خپل عذاب خپل محاسبه راورسې رای ولي درته نو مجاهد دلته په حقیقت کې لڅ شي تیریږي ل پلار ل مور ل خور ل خزه ل کورنۍ ل امالونو ل تجارت ل دې ټولو شیانو نه تیریږي او الله ورته محبوب دی دی الله رسول ورته محبوب دی جهاد ورته محبوب دی نو ځکه دی د انسانیت د فداکاری د مردانګۍ د وفاداری د عالی معیاری په هغه لوړه مرتبه کې ده د جهاد بل مقصد رونو هغه یو مقصد خو د انسان تحریر آزادول دي د نور انسانانو له تسلط دویم مقصد امر بالمعروف او نهی عن المنکر په مختلفو شکلونو کې دریم مقصد دا د ورونو چې په حقیقت کې دا جهاد د الله د رضا حاصلول دي که دا نور مقاصد پکې راغله او کرا نغله که وطن د آزاد شو که آزاد نشو که دښمن مات شو که مات نشو که ته کامیاب شوې که کامیاب نشوې خو د الله رضا پکې حاصلېږي د الله رضا د د جهاد د ټولو مقاصدونه او لا مقصد دی اهم مقصد دی چې باید منګ د الله رضا ورکې ولټو کدا نور شیان تر سره کیږي کنه تر لاسه کیږي د کې نور به چرت وهل پکې نه دی پکار چې دا خدا کار ونه شو دا خو جهاد په ازادۍ منتج نه شو دا حکومت جوړ نه شو دا غلبه را نغله کدا شین پکې راغله کرانه غله اصلي مقصد متحقق شوی وي هغه دا چې د الله د رضا په خاطر راوتلې او د الله رضا چې حاصله کې بد نور شیان کوښ و ډیر ښه کو نه شو اصلي شی اصلي جوهر ته حاصل کړی نو د الله رضامندي حاصلول دا د جهاد د مقاصدونه عمده مقصد دی په دې باندې دنیا ولاړه ده په دې باندې اخرت د دنیا سر لوړی هم پم دی ولاړه ده او د اخرت کامیابی هم پم دی ولاړ چې الله له چا ناراضي شي الله جنت مغه تور کوي الله تعالی له جهنم نم اغره وباسي نو د الله رضا په جهاد کې دا تر ټولو لوړ مقصد دی که کامیابی راتله که نه راتله که فتح راتله که نه راتله که غلبه راتله که نه راتله که دښمن وېستلی شو کم نه شو وېستلی خو د الله رضا حاصلول او د الله د رضا لپاره راوتل دا هغه مقصد دی چې مجاهد ته حتما حاصلېږي چې په نیت یې ورته پاک یو پاک نیت باندې راوتلی وي ورونو بل خبره دا ده په جهاد کې چې د جهاد لکه څنګه چې مخکې نصوصو کې په آیتونو په حدیثو کې ما تاسو خدمت کې عرض کړ چې د الله کلمه لوړول دي د نورو دینونو د نورو فتنو د نورو قوانینو د نورو حاکمیتونو د نورو نظامونو د نورو زبردستیو د دوه لمنځوړل دي د فتنې لمنځوړل دي نو د دې ټول په مقابل کې د توحید خبرول دي د توحید خبرول دي د کم جهاد چې مقصد د توحید خبرول نه کدا ټوله دنیا ونی سي دوی په خساره کې کدا ټوله دنیا دوی د خپل حاکمیت لاندې راولي خو چې حاکمیت د توحید نه وي دلته پکې حاکمیت د الٰه نه وي قانون پکې د الٰه نه راځي تشریع پکې د الٰه نه راځي نظام پکې د الٰه د اراده مطابق نه راځي که دا ټوله دنیا دوی ونیسي دا یو بل ډول فرعونیت دی دا بیا یو بل ډول طغیان دی یو طاغوت لري کول او په ځای بل طاغوت راتلل دي نو اصلي مقصد په جهاد کې دا دی چې باید توحید خپور شي د توحید عقیده خپور شي د توحید نظام خپور شي د توحید لخرې جوړ شي د توحید روحیه په خلکو کې راشي د ولا او د برا معیارونه په خلکو کې راشي د کفر او د اسلام ترمنځ چې کوم التباسونه خلکو راوستلي او ګډوډۍ راوستلي دي دا وڅنډل شي اسلام اسلام شي او کفر بیرته کفر شي چې دا شی ورکه مقصد نه وي کې د شي د یو سیاسي مبارزه وي کې د شي د ازادۍ یو مبارزه وي کې د شي د وطن خلاصولو مبارزه وي کې د شي یو ډول زور آزمایي وي خو جهاد نه ده د جهاد مقصد د توحید خبرول دي او خلک یوازې او یوازې د الله بندگان کول دي خلک یوازې د الله بندګۍ ته رابلل دي یوازې د الله نظام لوړول او حاکمول دي او د نورو طاغوتي نظامونو او تشریعاتو لمنځه وړل دي دا اصلي هدف دی په جهاد کې نو دا څو خبرې چې ما تاسو په خدمت کې عرض کړې او دغه صحابي رضی الله عنه فهم د جهاد په اړه باندې چې رستم ورته وایي چې تاسو راغلي د څه دی پاره هغه ورته خپل مقصد دا بیانوي چې موږ انسانان د انسانانو له غلامۍ نه آزادو او بیا مې تاسو ته نورې خبرې د علماو تفصیل باندې ذکر کړي چې علما وایي چې په اسلام کې د جهاد مقصد د انسانانو آزادول دي د بل چا له تسلط د بل چا له اکراه او له اجبار او به په خپل مجبورۍ نه اسلام اسلام د نور له غلامۍ نه خلاصي د نور له استبداد نه خلاصي من جور الاديان الى عدل الاسلام دې ته راولي بیا دای او ضمیر سره پریږدي که مسلمانېږي ډیره ښه کنه مسلمانۍ د اسلام عمومي حاکمیت به مانی هغه نظامی سیاسي چوکاټ به مانی د انتظام چوکاټ به ونی نور په خپل دین پاتې کیږي پاتې کیږي ادل اکراه فی الدین معنا بیا په دې ځای کې تحقق پیدا کوي اسلام داسې نه کوي چې د بل چا له زور یې آزاد کی او بیا په خپل ور باندې اعمال د زور وکړي نه تر ټول اعلی معیار د جهاد امدا د اسلام امدا ده چې لزل مخلاصول دي نور په عدالت کې بیا پرې خودل دي نور به اسلام خپل حقانیت خپل افادیت خپل مصداقیت خپل کشش دا به خپل ورخي نور به خپل دی راځل به اسلام د فطرت دین دی هغه عوامل هغه اسباب هغه اکراه او اجبار هغه تسلطونه چې خلک د فطرت د تقاضا لمنلو نه اساره هغه ته نه لري که نور چې د فطرت خالص شو اسلام د فطرت دین دی د تبلیغ دی په خپل راګرځي نن نه سبا ورته راګرځي دا نسل نه یا بل نسل ورته راګرځي د همدې وجه نه بیا په اسلام کې د اهل ذمه او د ساتلو د خبره شته ده او د جزیه د قبلولو د خبره ورکشته ده نو ورونو اصلي مقصد د منګو تاسو هغه د الله رضا حاصلول د توحید حاکمول د توحید خبرول د توحید د کلمې لوړول د نورو ادیانو د نورو فکرونو د نورو نظریاتو د نورو حاکمیتونو د نورو عقاید او تصوراتونه د خلکو خلاصول او د اسلام محاسن یې په مخ کې ایښودل او مجادله بالحسنا په دلیل باندې دا ور سره کول او که بیا نه دلیل مانه نه اسلام مانه او نه پر امن گزاره کوله او خامخای خلق په فتنه کې اچول خامخای شرنګیزي کوله دغه د دفع لپاره بیا اسلام بیلا بیل اسالیب بیلا بیل احکام بیلا بیل طریقې خودلی او د ارچغه کټګوري او خانه معلومه کړي ده چې دته به دا نوم دی دته به کافر وای دته به زنديق وای دته به مرتد وای دته به محارب وای دته به مسالم وای دته به معاهد وای دته به مستعمن وای دا شی اسلام بیا په خپل سیاسي فقه کې ارڅ توضیح کړي بیان کړي دي او په دې کې به د ګډوډۍ ځای نه د پاتې چې هر سړی د خپل ذوق او د خپل قهر او د غصې مطابق احکام صادروي او په هر چا باندې بیا احکام د خپل ذوق مطابق تطبیقوي نه اسلام بیا لکه څنګه چې انفرادي فقه لري دغه سه د اجتماع او د ټولنې لپاره او د انسانانو د ترتیب او تنظیم لپاره خپل سیاسي فقه هم لري او د هر چا سره د تعامل بیلا بیلا طریقه ورخودلې ده نو ورونو موږ تاسو د درس سلسله به امید ده چې په همدې ځای باندې نور پای ته رسیدلی وي که څه هم د اسلام دین او د جهاد فقه او د مجاهدینو د تنویر لپاره د درسونو ټول عمر ضرورت وي په جبهاتو کې ضرورت وي په معسكراتو کې ضرورت وي په میمانخانو په وجرو کې ضرورت وي د جهاد په سنگر کې ضرورت وي او اصل دین چې زده کیږي هم دا د جهاد په سنگر کې زده کیږي او د او خلکو فتوا به پخواني سلف علما او معتبر غنل چې چاته به علما او ثغور ویل کېدل یعنی د سرحدونو علما هغه چې سرحدونه ساتي د کفر نه هغه چې په غرو کې پراته دي هغه چې په کندونو کې پراته دي د کفر د راتګ لار یې بند کړي دي مخه یې نیولې ده څوک پر عبادت کې پراته دي هغه به د دین پر روحیه باندې خپې ده د دین په مزاج باندې به هغه خپې ده ځکه نور خلک یو ډول په تکاسل او یو ډول په تغافل یو ډول په نعمتونو په خوندونه کې به غرق وو خو چې کوم علما به د جهاد لار نیولې و بس هغه د للهیت په اعلی معیار کې به نو جهاد د زده کړې ځای دی جهاد د انسان سازي ځای دی جهاد د اخلاق د سیقل کېدلو ځای دی جهاد د نفس د شفافیت حاصلولو ځای دی جهاد د اعلی انساني اخلاقی معیارونو د خپلولو ځای دی چې زه د مړ شم زه د وسوځم زه د محروم شم زه د بندي شم زه د ټوټه شم زه د وګی شم زه د ویر لاندې يم زه د درون لاندې يم زه د تورو د پرکا لاندې يم کفا ببارقه السيوف على راسه فتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وختنه کیږي چې د څنګه نور خلق د ټول عبادتونو او ټول درجات خلق د قیامت د فتنې سره مخ کیږي د خبر د فتنې سره مخ کیږي د مشکلاتو د ویرې د سره مخ کیږي او د شهدا دا نه مخ کیږي ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا ببارقه السيوف على راسه فتنه د شهید په سر باندې د د تورو پړکا چې یو له بل سره لګیږي او اور اورکی ورنه الوزي بد دا فتنه د په سر باندې په دنیا کې تیر شوی همدای بس ده دته نور فتنه دا نور نه دی په کار ورته نو ورونو مجاهد وای زه د وسوزم زه د ټوټه شم زه د اسیر شم زه د مړ شم زه د وګه شم زه د ویر لاندې يم ما باندې د ډرون وشي خو چې د ما د امت ناموس خوندې وي دین خوندې وي مال خوندې وي ابرو یې خوندي وي لور یې خوندي وي زوی یې خوندي وي ژوند یې خوندي وي د چا د فشار او د ارعاب لاندې نه وي دین یې تجلیل نشي اخلاق یې د انحراف خواته ونه کاږلی شي تر دې د لوړ انساني معیار بل کم وي تر دې د لوړ اخلاق کمی زه دې وګای شم چې تم وړ شي زه دې وویریږم چې ته په امن کې شي زه دې ټوټه شم چې ته په نعمت کې اوسېږي او د داسې چا لپاره چې نه ورور ده نه تربور ده نه د خالص نه د امز ده نه د مال شریکوان ده بلکې یو د عام مسلمان لپاره ته په مشرق کې هغه په مغرب کې ده یا ته په مغرب کې هغه له مشرق نه درته درځي او د تا مرسته کوي دا ولې دا ځکه چې د انسانیت او د اخلاق او د کرم د نجابت د سړیتوب په هغه لوړ معیار کې د تر دې بل اخواته تصور نشي کېدلی چې ته د شرق نه ورځه غرب ته مراکش او په تونس او په الجزایر او په دې سیمه کې الته جنگيږي یا له تونس او له مراکش او له الجزایر او له شام او له مصر او له فلسطین او له سودان او له حبشه او له افریقا نه راځه بیا تلته په بدخشان کې په فاریاب کې په بادغیس کې په جلال آباد کې په هلمند کې د کفر په مقابل کې د افغان ورور د افغان خور د افغان بچي د افغان د دین د ساتنې لپاره ته په زرګونو کیلومتر مسافت ته کوه راځه نه د څوک روپۍ درکې نه د څوک خیر وسې درته وایي نه د څوک خپل غني خو ته بیا هم دلته راضي او قرباني ورکې معنی دا چې پتا کې نور د شرافت هغه جوهر پیدا شوی چې ترغه پورته بل شته دا نور ټول کارونه پریخي رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله هغه مرحله ته دا نو رسیدلې دي چې نه به تجارت وي د دې نه نشي سارولای چې د یو چا د ایمان د ساتنې لپاره د خپل لولا پش خپل دې وجنګيږي خپل دې مړ شي خپل دې شهید شي او چې دیو چا ایمان وساتل شي دغه ناموس وساتل شي دغه اولاد وساتل شي دغه ابرو وساتل شي دغه د دین اعلا راشي دغه د الله د حاکمیت تنفيذ د د پجوان کې راشي د په سیاسي او اجتماعي ژوند کې راشي نو جهاد رونو د انسان سازي مدرسه ده جهاد د شرافت د زده کړې مدرسه ده جهاد د اصالت د راګرځېدلو مدرسه ده د صحابه کرام رضی الله عنهم په لار باندې تلل دي د انبیا او میراث ده جهاد لوی عظیم عبادت دی ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ذروه سنام الاسلام ورته ویل دي د اسلام تر ټولو د لوړې مرتبه عبادت دی دا د الله احسان شوی دی په موږ او تاسو باندې چې د جهاد لارې ته سوق کړیو او دا دی الله احسان را باندې شوی چې دی میلیونونو انسانانو لمنځه د دی یو میلیارد او وسو میلیونه اسلام ته منسوب خلکو لمنځه د مسلمانانو لمنځه یو څو کسان محدود کسان د دې دین د ساتنې لپاره انتخاب کړي د فتنو په دې زمانه کې د خوندونو په دې زمانه کې د رنگونو په دې زمانه کې د عیشونو او عشرتونو او د قسمه قسم وسایلو او د اغواګانو په دې زمانه کې بس یو څو ځوانان دې ته راېستلې دي چې هغه په غرونو کې په ځنګلونو کې په دشتو کې په تکلیفونو کې په لوګه کې د دې امت د دین او د معنوي ارزښتونو او د اخلاقي ارزښتونو او د دوی حتی د مادي ارزښتونو د ساتنې لپاره دوی خپل ځان قربان کړي او تاسو شکر دی رب العالمین په دغه صنف کې راوستل یاستئ په دغه ډله کې راوستل یاستئ کوشش وکوي چې دغه درې عنوان چې موږ تاسو په دې دوره کې درلودل د په خپل عمل کې راولي د درې عنوانونه د موږ تاسو اول عنوان څه شی وو جهادي فهم دویم عنوان څه شی و جهادي عمل او دریم عنوان څه شی و جهادي هدف جهادي فهم د جهاد په اړه به فهم حاصلوي د جهاد په اړه د جهاد فقه د جهاد اخلاق د جهاد حکم د جهاد لپاره آمادګي د جهاد لپاره اعداد د جهاد هغه مقابل خلق چې څوک د تا په مقابل کې ولاړ دي تور سره جنگيږي یعنی دښمن پیژندنه موږ تاسو چې کم مفاهیم په دې کې واخصل په دې دوره کې هغه جهاد پیژندنه و نفاق او انحراف پیژندنه و یا د مرجفینو پیژندنه و همدارنګ د دښمن پیژندنه و د دښمن پیژندنه بیا د دښمن د وسایل او د د مادي قوت او د دښمن د عقیده او د نظریه او د فلسفي او د د دین پیژندنه ترڅو موږ د د دین په بنیاد پویو او د هغه پرانا کې موږ له سره د تعامل طریقه غوړه کوو په جهادي عمل کې به موږ تاسو اعداد واخیست په جهادي عمل کې موږ تاسو هغه غیر قتالي کارونه چې د مجاهد لپاره کول ضرور دي دا موږ تاسو واخیست او بیا پرون تر ټولو مهم درس د موږ تاسو چې د مجاهد لپاره د ولسی غېږې د جوړولو اهمیت یا د مجاهد لپاره د ولس د پالنې اهمیت چې په ولس کې دی وسیږي نو څه به کوي او څه ډول تعامل ور سره کوي او دښمن څنګه غواړي چې د ولس او د جهادي صف ترمنځ فاصله راولي کوم وسایل او کوم اساليب او کومه طریقې دا په کار باندې شي تر ټولو مهم درس پرونه درس ورونو د خطر په لحاظ د اهمیت په لحاظ باندې ځکه د ټوله دنیا کافران راټول شوی دي او دا فیصله کړي چې مجاهدین تجرید کړي له امت نه امت ورنه بیل کړي مجاهدین ورته ورانکاري او یو ډول داسې وحشي خلک بی عاطفي خلک دا ورته معرفي کړي نو موږ تاسو ته په کار ده چې هم د جهاد په اړه باندې قوي فهم ولرو هم د جهاد لپاره قوي عمل وکاو مناسب عمل وکاو په اصول باندې ولاړ عمل وکاو د جهاد د بدنامۍ سبب نشو منګو تاسو او د خپل ولس داسې وپالو داسې وساتو لکه څنګه چې په پرونی درس کې موږ تاسو راغله چې دا د اسلام حکم امدغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته الله تعالی خوږ ژبه یې ک الله تعالی ورته نرم زړه یې ک د الله حکمت پام دی کې ده او اخرنه دا و د موږ تاسو ورونو چې د جهاد اهداف او د اهدافو د تحقق په مخ کې چې کم خندونه دي د هغه د پیژندلو کوشش هم وکاو او وخت په وخت باندې علما سره مجلسونه وکاو علما او تکینو علما او خبره واورو چې کله هم یو تشویش یو وسوسه یو شبهه درته پیدا کیږي فورا یو عالم ته ورځي او کوشش وکړي چې هغه عالم ته ورځي چې د جهاد سره نسبت وي چا چې د جهاد تکلیف نه ویل دلای چا چې د جهاد مشکلات نه ویل دلای هغه د مجاهد له نفسیاتو نه خبر نه وي د مجاهد د پوهاوی په طریقه باندې سم نه پي هغه کېدای شي په داسې یو معیار باندې ځواب ورته ورکړي چې مجاهد هغه نشي ازمولای نشي ورنه اخیستلای یا د مجاهد باور ور باندې را نشي اعتماد ور باندې جوړ نشي نو کوشش وکوه چې سربخود اقدام نکوه او هر وسوسه هر شبهه هر پښتنه چې درته پیدا کیږي د علماو سره په رابطه کې اوسئ پښتنه کوئ ځکه تاسو ځوانان یاست یا به کتابونه پوره ویلي یا به نه ویلي څوک له لیسې راوتلی څوک له پوهنتون راوتلی څوک له مدرسې راوتلی څوک له مکتب راوتلی څوک له کلیو له دکانو له زندګۍ نه ورته راوتلی او دا کارم دی الله په خاطر شروع کړی دی توحید په خاطر باندې شروع کړی دی اعلی کلمات الله په خاطر هم شروع کړی اسنه چې هوا او هوا سره نه بکی ګډ شي اسنه چې موږ به په ذهن کې خیر غنلې او روان به بیا د شر په لار باندې یو او د شر او د خیر تفکیک چې کوي دا علما کوي علما دی الله نه ویریدونکي خلق دي انما يخشى الله من عباده العلماء الله دې تاسو اجر درکړي الله تعالی دې تاسو هر قدم مبارک کړي او رب العالمین دې موږ تاسو ته په دین کې فهم په نصیب کړي د جهاد په لار د استقامت را ته په نصیب کی په نیک اخلاق د منګو تاسو خایسته کی الله د عبادت د منګو تاسو قبول کی د عبادت توفیق درا کی راته نور پم دې زبانه زغ خپل خبره بس کوم